د الله تعالی دین خلق بدل کې او د الله تعالی په دین باندې عمل پریک دي نو په هغې ټیم کې عذاب راځي او هغه تاسو په اولنی باب کې ذکر کړو تر 55 آیات پورې او پاره سبب باندې د توي چې الله عذاب را لېږي په 14 آیات کې هغه سبب ذکر کړو بیا دا غي نه پس درته د عذاب د دفقولو د پاره دویش امور ذکر کړ چې دویش کارونه داسې چې دا کله کې پاره کې بعض کول دي او بعض نه کول دي نو هغه کول او نه کول چې بعد نه ځانو ساته او بعد یو کوي نو هغه کارونو باندې چې کله عمل وی نو بیا الله پاک عذاب نه را لېږي بیا دا هغه نه پسې زجرونه ورکل چې کم خلک د الله په دین باندې عمل پریږدي او د الله دین شاته وګرځي اوس دویم دویم باب شروع کیږي د دې ځای نه د نه 50 آیات نه او دا باب بچلیږي تر 15 او یایم آیات پورې په دې باب کې درته ذکر کړي دویم سبب بل وجه بل سبب د عذاب راتلو عذاب ولې راځي وجه صدا نو دویم وجه دا ده دویم وجه ما تاسو ته ویلو چې خلق د الله تعالی د معجزاتو د الله تعالی د آیاتونو د اغینه انکارو کی نو په هغه وجبان سره شي عذاب راشي دا دوی موجه ده څنګه چې په اوله وجه کې تاسو مثال پیش کړو د بنی اسرائیل نه چې عذاب راځي چې خلک د الله په شریعت باندې عمل پریک دي او بنی اسرائیل باندې ځکه عذاب راغلی نو په دې ځای کې بم تاسو مثالونه پیش کړي وجه دا څنګه به مثالونه پیش کړي نو یو دا چې په سمودیانو باندې عذاب راغی ولی پر راغی ځکه چې الله تعالی غوی ته یو معجزه راولېګله د اوخي او د ناقې په شکل کې هغه د هغه معجزې نه انکار وکړو دویم نمبر عذاب په ابلیس باندې راغی ولی زکه چې ابلیس ته الله تعالی د معجزې الله پاک یو آیت پیدا کو آدم علی السلام دا غین انکار وکړو بل بل وجداده چې انکار دغه رنګ په کفار مشرکین مکه باندې عذاب راغې ولی پر راغې ځکه چې هغه سوکل د الله تعالی تر طرف نه را لېږل شوی معجزې سوي دا غینه انکار وکړو نو دا چې کله دا مثالونه ورکړي نو دا هغه مثالونه نه پس په بیا د منکرینو د آیاتونو د هغه عاقبت او انجام به ذکر کی بیا برسو دلیل په توحید باندې ذکر کی او دا هغه نه ورستو به بیا زجرونه بیا شروع شې د منکرینو ته او تخویفات به تر دو او یایم آیات پورې بیا د دو او یایم آیات نفس دری او یایم سلور او یایم او پینزا او یایم پا آغی که با ذکر کئی سشه عذاب د ما یوحا د الله تعالی د وحی نه د اوریدو عذاب به ذکر کړي خو بنیادی وجه خبره ده چې په دې باب کې ذکر کیږي دویمه وجه د عذاب او هغه څه د الله د معجزاتو نه د رسولانو د معجزاتو نه او د الله تعالی د آیاتونو نه انکار دی دا غلط ذکر کړي وما منعنا ان نرسل بالآیات دا اوس هغه ول ذکر کړي وما منعنا او نه یو بن کړي مونږه نه یو من کړي مونږه ان نرسل بالآیات درالی ګرو د معجزونه معجزه ولی الله تعالی نه را لېږي الله وې ځکه نه را لېږم الا ان کذب بها الاولون نه دی منع کړی مونږه نه یو منع کړی مونږه د آیاتونو درا لګلو د معجزو درا لګلو نه مگر تکذیب دروغجن غنلو د پخوانو پخوانو خلکو ته مراولی غلی هغه دا دروغ غنلی هغه سحر او معجزې ورته هغه سحر جادو ورته وی معجزات نه انکار وکړو آیاتونو د الله نه انکار وکړو واتینا ثمود الناقه اوس یو مثال پیش کړي چې چا انکار کړو او څه چل وسره شوو نو چې وی کته نه و ما نرسل بالآیات اوس هغه د باب هغه خلاصه په دې دوه ټکو کې راګیری و ما نرسل بالآیات او مونږ نه را لیږو معجزه الا تخویفا مگر د پاره د ډارولو دا د ویرولو د پاره د خلکو د یرولو د پاره مونږ راولیږو چې ردی نه ورسته ګور بیا عذاب راځي کړ دینه انکار وکړو اوس دا د سمودیانو انکار شو د چانه د معجزینا اوس د کفار مکه او انکار را نقل کړي و اذ قلنا لك ان ربك خاط بالناس یاد کفا وقت چې مونږ وی تا تا ان ربک یقینا رب تا چې احاط بالناس راګیر کړي راګیر کړي دي خلق لر فعلم کې الله تعالی دا خلق ټول داغه په قدرت او داغه په علم کې راګیر دي الله وی دار تما وی د تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس او موږ نه د ګرځولې اغلی دلستا التي اغلی دل اريناك چې موږ ته توقول پشپ د معراج الا فتنه للناس مگر دا امتحان د پاره د خلکو پشپا د معراج باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روان شو د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته لاړ نو مسجد اقصا ته چې کله اورسید واپس چې کله سحر راغی نو دی مشرکین مکه او ته واقع بیان کړ چې دغه بیګا مسجد اقصا ته تلم نو مسجد اقصا خود میاشت په سفر باندې نو دوی پر خندا شروع کړه وی ته څنګه تلې بهر حال دا غیر ورستو دی انکار وکړو چې انکار وکړو اخیری اعتراض وکړو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې خاطر چې مسجد اقصا ته په مسجد اقصا کې څومره ستنې دي څومره دروازې دي الله تعالی دا هغه ځای نه جبرئیل علیہ السلام ته حکم وکړو هغه مسجد اقصا مقامه کړو ورته ځکه سړی خو چې یو ځای ته لاړ شي الته غوښتنه نشماري مټه نشماري نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې پاره باندې نظر واچول نو ورته ویل دوی دا خبر خو دې رښتیا ده خو بیا هم دا غین انکار وکړو دا بل معجزه ده ما تاسو ته وی په بعد کې ذکر کیږي سبب د عذاب انکار د معجزاتو چې خلق د معجزاتو نه انکار وکړي نو الله په عذاب نازل کی نو دا و ما نرسل بالآیات الا تخویفا سره لګي چې وګوره دوی تمام معجزه د اسراء او کولا معجزه د معراج مو تو کولا نو دوی دا غي نسو کړو انکار وکړو نو ما جعلنا الرؤيا او نو دګر دولې مونږه غلیدل ستا التي اغلیدل ارینا کا چې مونږ ته تخولیو پس باندې په کم وخت کې پشپد اسرا باندې الا فتنه للناس مگر دا امتحانو د پاره د خلکو چې بعد خلک به اومن ایمان به فراوړي بعد خلک به کفر وکي نو پاغي باندې به عذاب راشي نو دوی کنه انکار وکړو د دې الرؤیا نه بعد خلکو استدلال کړي دي چیرې دا لیدل چې کومو نو دا په خوف کې نبی صلی الله علیه وسلم په معراج کې وي خوف کې تلو نه دا غلطه خبره ده صحیح خبردار د رؤیا اطلاق په دواړو باندې کیږي د سترګو په لیدلو باندې کیږي او د په خوف کې چې کوم ده کم لیدل او شی غیتم رؤیا ویل کیږي نو دین استدلال نه کیږي والشجره الملعونه فی القرآن والشجره الملعونه او اغونا الملعونه بد صفت والا اے بد حالت والا ونا فی القران چې ذکر شوی ده په قران کې هغه کوم ونا ده بد صفت والا ونا په قران کې د زقوم ذکر شوی ده سورتی صافات کې براشی انها شجرتون خوشوی تخرج فی اصل الجحیم طلعها كانه رؤوس الشکان نها رؤوس الشیاطین داغه میوی بداسی لکه د منګوران سرونه او راخیږي په فمیان د جهنم کې نو هغه ځای کې دا ونه چې الله وای ما ذکر کړی دا دام یو معجزه په تور ذکر شوی دا نو د دین هم دا منکرین انکار کوي وای وای په ور کې با ونه څنګه راخیږي په ور کې با ونه څنګه راخیږي دې پورې ټوکی شروع کی ابو جهل لګیدو کجوري راوړي او وسره چې کوم دنه کوچ راواغستل او هغه سره ګټ کړ او دغه ته ویلي مشرکین مکه او تر کعبه خوا کې ناستو وی تعالو نتزقم راځي چې زقوم خورو وی دې مونږ ته زقوم یادې زقوم وی دې ته وای پوه شو دې پورې وټو کې شروع کړي نو الله وی دا شان دا خلق آیاتونو پورې سکه ټوکې کوي وشجره الملعونه یو معنی دا چې هغهونه بد صفات والا هغهونه باندې خلانت نشته خدایي صفاتونه ډیر بد دي ډیر سخت سخت صفات دي ما تاسو ته وی په میل د جهنم کې دا سخت ترخه ده بسرونه د منګورانو د میوي د منګورانو د سرونو په شان دي نو دا خطرناک صفات دي یاد ادا وشجره الملعونه هغهونه چې لعنت کړه شوی دی په خورون کلا غیبان دی فل قران ذکر شوی د قرآن کې نو دام د امتحان په تور دا ونخوفهم او الله وای مون دوی یارو فما یزيدهم الا طغیانا کبیرا نو نه زیاتې دا ډارول دوی لرا مگر سرکشی لویا دی پاغي باندې لوی سرکش شي او مخالفت نورم شروع ک الله وای اوس بل چکم د انکار د معجزینا الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړو د خټه نه پیدا کړو دا یو معجزه ده انساني وجود دا یو معجزه ده الله تعالی د خټه نه پیدا کړو بیا ابلیس توی ته تسیدا وکا ابلیس تاغه سیدی نه انکار وکړو نو بل څوک انکار کوي د چانا د معجزینا ابلیس کوي ابلیس کوي او په دبانې د الله عذاب راغ تر قیامت پورې ملعون په دنیا کې او بیا په آخرت کې جهنم و اذ قلنا یاد ک پاغه وخت چې وی مونږ له ملائکه ته ملائکه تا اسجدوا لآدم سجدو کوي آدم علی السلام ته فسجدوا نو دوی سجدو کړ الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه نو نور تفصيلات پر دې واقع تیر شوی دي قال اسجدوا البته په دې ځای کې تذکرې چې کیږي په دې ځای کې چې آدم علی السلام او د ابلیس واقع ذکر شو نو په دې ځای کې سره فار ذکر شو د دې د پاره چې نمونه پیش کړي د منکرینو د آیات چې مو آیاتونو او معجزاتو رسو کې انکار کوي دا غي یو نمونه راته پیش کوي یو ابلیس ته قال اسجدو نو وی دی ابلیس آیات سجده کوم لمن هغه چاته خلق تینا چې پیدا کړي تا د خټینا ز هغه ته سجده نه کوما چې تا د خټینا جوړ کړي ودای به د بیو کړه قال بیا وی ارایتک خبر را کماتا خوش الله ته وی ښا یعنی تا فکر کړی دی هاذ الذی کرمت علیا تا دغه سړی ورکړی دی په ما باندې دیتا په ما باندې عزت من کو دته دی قدر او احترام ورکړو لا ان اخرتنی الی یوم القیامت کچرته تا ورست کوم تر ورځې تر قیامت پورې لا احتنکن ذریته نو خامخا بیخ کو باسم احتناک یو شی د بنیاد نه راو باسم خو چې کنه هغه ته احتناک ویل کیږي او دلته کې احتناک معنا د گمراه کول سره دی لا احتنکن نو خامخا بیخ په باسم په گمراه کول سره ذریته د اولاد ددو الا قلیلا مگر لګ د شیطان صوت څه دی باز وی وسوسه ده یا به صوت کا आवाज چې کوم دی وی هغه د گمراه خلکو هغه دعوتونه لري په دنیا کې بل دا شیطانی आवाज دی یا دریم دا چې صوت د ابلیس چې کوم دی هغه موسیقي ده دا ټنګ ټکور چې کوم دی نو دا هغه صوت ته په دی باندې خلک گمراه کیږي واجلب علیهم بخیلک ورجلک وشارکهم فی الاموال والاولاد وعدهم او اوس غلوا علیهم په دوی باندې به خیل کا رات په حمله په وکا به خیل کا پسورو خپل باندې و ورجل کا او په پیدل خپل باندې ک پیدل حمله ته کې ک پسورو سره په حمله کې راځه ته دوی گمراه کې گمراه کا وشارکهم او شریک شر دوی سره په اموال په مالونو کې ول اولاد او په اولاد کې په اموال او اولاد کې سره شریک شته مطلب ستا پاغی باندې وس نشته له زور دې پنه چلیږي وکفا بربک وکیلا او کافی درفتا وکیلا ذمہوار الله ذمہوار دې بچ کول د خلکو د شیطان نه الله تعالی خلق بچ کړي نو دای درته هغه بل دغه خولو بل نمونه درته کوله چې عذاب راځي خلکو باندې عذاب ولې راشي انکار د معجزات او د آیاتونو نه کوي ابلیس انکار د معجزې نه وکړ الله په عذاب راوستو او څوک چې هغه پسیزي هغه باندې عذاب راځي دا خو تر دې پورې دا اوس دا غینه پس دلیل ذکر کوي په سبانه په توحید باندې ربکم الذی رب تاسو هغه ذات ته یسجی لکم الفلک فی البحر چې چلی تاسو لره بیړی فی البحر په سمندر کې په سمندر کې الله تعالی تاسو بیړی چلی لتبتغوا د صد پار دې پار دې تاسو ولټوي من فضله دې فضل د الله نه د الله فضل مال تجارت وغیرہ هغه کوي انه کان بكم رحیما یقینا الله تعالی بكم پتا سبحان رحیم ان رحم کون کده دا خطاب مؤمنانو کده په مؤمنانو الله تعالی خصوصی رحم کوي یا وای دا خطاب عام دی په کافر باندې هم رحم شته په دنیا کې و اذا مسکم الضر فی البحر دا زجر شروع شو دینه پس زواجر دی و اذا مسکم الضر کله چې ورسی کتاب ته تکلیف فی البحر په سمندر کې طوفان راشي موجونه راشي نو ضل من تدعونا ورکشی د ورکشی تاسو نه من هغه څوک تدعونا چې تاسو ته مدد غواړي الا ایاه غیر د الله نه د الله نه بغیر بیا د بل چا نه مدد نه غواړي دا دلته کې مفسرینو ذکر کړی د واقعې د اکرمه رضی الله تعالی عنہ اکرمه سے وای ابو جهل زیو چې کله وای مکه فتح شو ما وی ته په دې نبی باندې ایمان نه راوړم راو نه دې منم لہذا د بر دې علاقې نه لاړ شم وای دا غزاین روان شوما چې کله لاړم سمندر کې سفر راغی په بیړۍ کې کې ناستم روانو چې کله دې مینس ته ورسېدو وای په بیړۍ باندې چار چا پیرنه طوفانونه رالل مونږ د خپل خدایانو ته هغه بزرګانو ته هغه توازن شروع کړل وای چې اخیری دا طوفان ډیر سخت شنو هغه کیشته یو را باندې غږ وکړو چې اخلصو اخلصو نه یوازې الله یاد کې یوازې الله وای چې ما دا خبره واورې دا غینه پس ما دا سوچ کړو چې زه خو دې خبر نه را تختیدل مو چې आवाज د الله نه مدد غواړم لہذا بس دا خو د الله نه بغیر چې په بل څه بچ کېدل نشته لري کدر دینه پور شم زه واپس ځم وای بیا په سټ راګوټ شم اورالم او نبی صلی الله علیه وسلم سره بیا ته کړو ک ایمان مې راوړو ظل من تدعونا نو ورک شې تاسو نه هغه مددګاران چې تاسو مدد غواړي الا ایاه غیر د الله نه د الله نه بغیر بیا د بل چا نه مدد نه غواړي فلما نجاکم الی البر نو کله چې الله تعالی تاسو بچ کړي د غرق کېدونه او تاسو ورسیږئ ال البر وچتا نو اعرضتم بیا تاسو مخواړه وې توحید نه وکان الانسان کفورا او د انسان ډیر لوی ناشکر نو دا دای وته د جر ورکو چې د جر ورکو اوس داغې نه پس تخویف ورکې اف امنتم آیات تاسو بوت شي ان یخسف بكم ان یخسف بكم چې نن باس الله تعالی تاسو جانب البر دی پاغه طرف د وچ کې تر سمندر نه راوته اوس ته کوم دنو دغه کې الله وی په وچ کې د نشم بند دغه کوله چې په دې وچ از مکه دی وردن نکم او یرسل علیکم حاسبا یا راولیږي په تاسو باندې غ تیزه هوا تیزه هوا هغه هوا ته حاسب ویل کیږي چې هغه په هوا کې کانی ولي خو شو کنه یرمی بالحصا چې هغه کانی ولي هغه ته حاسب وای نو هغه هوا در باندې راولیږم ثم لا تجدو لكم وکیلا نو بیا وتا سنو مې لكم ځان د پاره وکیلم سو بچ کون کړه دغه عذاب نه ام امنتم الله وی آیات سو بچ شي ان یعیدکم چې واپس کې الله تعالی تاسو په پرې سمندر کې تارتن اخرى په دویم ځل باندې بیا ونه کوزيږي سمندر ته الله وی بیا ود راګیر کم فیرسل علیکم قاصفا من الريح نور او بلیږي په تاسو باندې قاصفا هغه ماتون کې من الريح د هوانا داسې هوا براولېږي چې هغه شلول کوي ماتول کوي ها موجونه بدر باندې راشي فیغرقکم نو ډوب کی تاسو په وبو کې دماغ فرتم په سبب د دې چې تاسو کفر کړل ثم لا تجدو بیا الله وی تاسو به اونم مې لکم ځان لرا علینا فمن باندې علینا فما باندې به په دا غر کول په وجر دا غر کول طبيعا سو پختنه کوونکې دا سه بسوک پیدا نه کوي چې بیا مان پختنه وکي چې دا دې ولې غر کړ بیا زمانہ سو پختنه کوونکې نشته دی ولقد کرمنا اوس الله تعالی انعام ذکر کوي د پاره د تغیب د توحید او دا دغه دلیل دی ولقد کرمنا الله وی موږ عزت ورکړو بنی آدم زامنو د آدم ته وحملناهم او سوار کړی د مونږه فل بر په اوچه کې په سوارلو باندې ول بحر او په سمندر کې په بیړو باندې ورزقناهم من الطيبات او مونږ رزق ورکو دوی ته د پاکو مالونو وفضلناهم او ورکړی مو دوی د دوی علا کثیرن په ډیر باندې ممن د هغه مخلوقنا خلقنا چې مونږ پیدا کړل تفضیلا په ورکول سره ډیر خلق الله تعالی او ما ورکړی دي نو ګوره دې انعامات ته وګورئ راځي د الله د آیاتونو د معجزاتو نه انکار مکوئ او د الله تعالی توحید تسلیم کړئ اوس دا غینه پس یو من دعو کل اناس دا اوس بیا تخویف ور کوي بشارت هم د پکې او تخفیف هم د پکې تر هغه دعا او یایم آیات پورې یوم ندعو پا اورز باندې چر او ببلو مونږه کل اناس هر ډلا به امامهم پاغه پیشوا خپل باندې اے د هر چا خپل خپل لیډر دې مشر دی بس هر څوک بد خپل لیډر سره د فلانی والا پاسې نو هغه برا پاسی چې را پاسی ښا نو بس هغه ته وایي ته جهنم ته ځه دا ځان پسې بوزا بل سړی بداسي چې خسړی وي هغه پسې به خلک رواني نو هغه ته به وایي چې ته پاسا هغه پسې به خلک روان شي پوه شو کنه الله تعالی دې موږ د انبیاء علیهم السلام په دغه امامت کې پاسي فمن اوچه کتابه نو هغه څوک چې ورکړي شي هغه تک عمل نامه داغو بیمینی په خلاف کې هغه ته فتیل ویل کیږي الله وای دا هغه په اندازه نه چا سره ظلم نکوم ومن کان فی هذه اعما او هغه څوک چې وی فی هذه په دې دنیا کې اعما ړوند ړوند وی د حق نه مطلب ړوند نه دی چې پستر ګړوند وی یعنی د حق نه ړوند وی حق نه ګوري نو هغه ته چې نه ګوري په هو فی الاخرته اعما نو دیو په آخرت کې اعما دی ړوند وی و اضل سبیلا او رکون کې به دلاره د جنت په آخرت کې به پستر ګړوند وی څنګه نو په اولنو حالاتو کې د حشر هغه کې بړون وی ښا بیا رست بروخ شي او جهنم ته بلار شي نو هغه دواړو آیاتونو کې بیا سورته قاف کې راځي کنه فبصرک اليوم حدید نن ستاوره ډېر تیز کار نن ستاستر ډېر تیز کار کوي نو دا څه دي هغه الته کې هو چې سترګې بیکار کوي دلته وی ړوند نه دا چې څنګه د قبر نه راپاسي در حشر میدان پوریزي الته بړوند کله به یو ځای غورځیدل کله بل ځای کې چې کفار طرف ته مایل کیږي او د الله د وحی نه ماوړه خو لیکن دا ما او تا ما او تا اصل کې درس دی و ان کادو او قریب را چې دا مشرکان لا یفتنونک هغه چې خامخا واړی تا عن الذی دا قران او خینا الیک چې مونږه وحی کړی تا تا نو په بل قانون پسې روان کی چې روان دي کی لتفتری علینا غیره نو نتیجه به دار او دي چې تب دروغ تړي په مونږ باندې غیره غیر د دې قران نه بل څه شی به جوړ کی او په مونږ پسې به راو تړي کدا کار دی وکړو و اذن کدا څه کارو کی چې د الله کتاب پرې دي په نور قوانین پسې روان شي نو الله وی و اذن په دغه وخت کې لتخذوک خلیلا خامخا جوړ بکی دا مشرکان تا دوستو بیا بر سره دوستانه جوړه کی چې او تیار زمونږ ملګری خو چې اوس دا دوستانه به څه فائدہ درکې الله وې دا نقصان دی ولولا ان ثبتناک کچرته ته نو کلک کړي مونږ په دې توحید باندې په دې قران باندې لقد کتانو یقینا نږدې وا ته ترکنو الیهم چې تمایل شوی وی دوی ته شی ان قلیلا لګوندې لګوندې باندې دوی طرف ته اعلان راغله او لګوندې ملګرتیا به سره جوړه شوی وا نو چې لګه ملګرتیا جوړه په لګه ملګرتیا د کافرو کې خو بس نقصان نه الله وینا اذن په دغه وخت لا اذقناک نو موږ بس کولو تا ته عذاب ضعف الحیات دو چند دی ژوند د دنیا و ضعف الممات او دو برخه د مرګ نه پس د مرګ نه پس عذاب او د پجوندون باندې عذاب دو ډبل ډبل عذاب نه درته در کولو کچرته لګ ملګرتیا د دې کافر سره کړي وي ثم لا تجد لك علينا نصيرا نو بیا بتا نو ملتزان لرا علينا زمون په مخالفت کې نصيرا مددگار چا بر سره زمون مقابله کې بیا مدد نه وکړي ته وی خلاص کړي وي الله وی چې ما راګر کړي وي و ان کادو ل نو دا تر دې پوري د دې آیات پوري و پنځو پنځاو یا آیات پوري ما تاسو ته وی دا باب دی په دې باب کې ورته ذکر کول بنیادی مسله ته په دې باب کې ذکر کېدا غدا ورو چې ورته وی چې ګورا خلق بل عذاب په خلق باندې ول راضي خلق د الله د آیاتونو نه انکار کوي یا د آیاتونو د کتاب نه یا د معجزاتو نه دواړه آیاتونو دواړه ته ویل کیږي د معجزاتو نه انکار وکي لکه سمودیانو کړو لکه مکی والو کړو لکه ابلیس کړو نو الله وی عذاب میکړل او یا د الله د آیاتونو د کتاب نه انکار وکي نو پاغي باندې زجرونه او تخفیفات ورکړل او حتی پیغمبر ته وی کته د آیاتونو نه لګ غوندې واوري دي نو پتا باندې بیا عذاب راولم دا ته عذاب ته ډبل عذاب به استا په دنیا کې هم او په آخرت کې مله موسی دي